چې خپل استاد او خپل شیخ په داسې انداز باندې مدلس ذکر کی چې اوریدونکو هغه نه پیژني چې دا استاد څوک دی مصنف رحمت الله علیه وی تدلیس الشيوخ وهو ان يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لم يشتهر به چې یو محدث د خپل استاد او شیخ نه داسې حدیث روایت کی چې دا حدیث د اغنه اوریدلې خود دې استاد نوم ذکر کی یا کونیه ذکر کی یا نسب ذکر کی یا داسې صفت ذکر کی چې پاغي باندې د مشهور نوي کله یو انسان په کنیه مشهور وي په نوم نوي مشهور او کله هغه په نوم باندې مشهور وي کنیه که ذکر کې نو دا یو قسمه د استاد پټول دی یا نسب سره که ذکر کې چې فلانه قبيله علماء له حدیث بیان کړي نو دې کې داغه اخفاوي وبهذا يظهر عدم وجود سقط في هذا النوع من التدليس په دې سره سرګندېږي چې په دې نوع تدلیس کې وجود د سقط نشته مخکې قسمونو کې خدا او چې یو راوي ساقط کی یا ضعیف یا ثقوي خو په دې قسم کې اسقاط او حذف نشته صرف صفت داسې ذکر کی چې خلک ونه پیژني د دې مثال بسنګي مصنف رحمت الله عليه مثال نه ذکر کړای سنیع د خطیب بغدادي رحمت الله عليه چې دا مشهور محدث دی خو په دې باندې معروف او چې تدلیس شيوخ به کولو د دو استادو حسن ابن محمد الخلال نو دې چې کله دا استاد ذکر کوي نسبت خپل پلار لنه کوي احد الاجداد له نسبت کوي نو د داسې وای حدثني الحسن ابن ابي طالب مال حدیث بیان کړي حسن ابن ابي طالب نو د سامع ذهن لدا زی چې دا ببل سوکي حالان کې مقصود سوک د حسن ابن محمد الخلال او کله کله دی داسې وای اخبرنا ابو محمد الخلال کنیه ذکر کی اور پسې نسب ذکر کی دارنګ قول حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې دی داسې وای اخبرنا ابو العباس ابن ابي الفرج ابن ابي عبد الله الصحراوي امام سخاوي رحمت الله علیه وی زموږ د شیخ د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه مقصود په دې سره څه شه دی ابو زرعه چې دا د د استاد د حافظ عراقي زویو مشهور دی په ابو زرعه العراقي سره نو چون کې د معاصرو د دې په عمر کې کشرو نو د هغه نوم ذکر کول نه غواړي خو په داسې انداز باندې داغه کونیه او نسب ذکر کی چې خلک نه پیژني چې ابو زرعه العراقي د مطلب دی نو دی وی اخبرنا ابو العباس ابن ابي الفرج ابن ابي عبد الله الصحراوي ولكن فيه تضييع للمروي عنه كم روایت چې نقل کې د اغه ځای کول پکې دي وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله واهليته توعير معنا د تصعيب کم سند چې ذکر کړي نو هغه کې تا ګرانواله راوستو که یو سړی وای چې زه دا ګورم چې دا کم راوي تا ذکر کړي د حالت څه دی اهلیت د حدیث بیانولو پکې شته کنه نو غي غریب لدی ګرانه کړي اي نه پیژني راوی ابو زرعه العراقي ده او تا ابو العباس ذکر کړه ځکه داغه د زوی عباس نومونه په کونیه دي ذکر کو او ابن ابي الفرج دي ذکر کړه رستنه نسب دي ذکر کړه او عراقي په ځای د صحراوي ذکر کړه ځکه دایم کونیه ده چې په صحرا کې اوسېدو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی په دې قسم کې تدلیس او تسویم داخليږي چې شیخ او شیخ داسې ذکر کی شیخ د حذف کو او داغه شیخ چې د پداسي کونیا او داسي نوم سره ذکر کی چې پاغي د معروف او مشهور نوي نو د تدلیس او تسویه بعض انواع په تدلیس او شيوخ کې داخليږي لکه مخکې چې کوم مثال د تدلیس او تسویه مونږ ذکر کو نو باغی کې مونږ ویلیو چې بقیه ابن ولید الحمصي اول تدلیس او شيوخ کړي ځکه هغه ویلیو چې ابو وهب الاسدی او ابو وهب د غیر معروف د په کنیه باندې دا غنوم د عبید الله ابن عمر پاغي معروف دی نو اول تدلیس او تسویه کړي تدلیس الشيوخ کړي دا غي نرسته بیا تدلیس او تسویه کړي چې ضعیف کم اسحاق ابن ابي فروه د منځ نه حذف کړي نو کله ناکله په دې نوعه کې تدلیس او تسویم داخليږي ويختلف الحال في كراهية ذلك بحسب الغرض الحامل عليه وې د دې حالت مختلف کیږي چې د کې کراهیت راځي کنه چې کم سړی کم مدلس دا کار کړی دی چې داغه غرض څه شی دی غرض دا دی چې دا کس ضعیف ته په خلکو باندې اختلاط راولي چې وی نه پیژني یا قبل څه مقصد دی نو که مقصد دا وی چې ضعیف دی او د خلکو نه حالت پټي چې وینه پیژني نو دا بیا مکروه او مذموم دی او کنه غرض دای چې طالبانو د تنشیط الاذهان د پاره کوي چې اس اسناد ول نه غونتی ذکر کی دای سره دا حدیث په بل سند موجود دی په غیر راویان خو واضح دي نو یو راوی پکې په غیر معروف صيغه سره ذکر کی او دا سي سند هغه چا له ذکر کې چې ستا مراد دا وي چې د د حافظي امتحان والم او د د پر رجال باندې سم معرفت او پوهه شته کنه نو تی چې ورله څنګه په غیر معروف صيغه ذکر کې نو چې حاضر ذهن انسان یو بدر لسم دستی وي چې تدلیس دی وکړو د دې ابو عبد الله نه مراد ستا فلانه دی ومن ذلك ان الذهبي لما اجتمع بابن دقيق العيد امام ذهبي چې کله د حافظ ابن دقيق العيد سره ملاو شو سأله ابن دقيق العيد نو تاسو ته نو کو من ابو حامد الهلالي ابو حامد الهلالي څوک دی امام ذهبي رحمت الله عليه خو داغه معرفت تامه او بالرجال اور لوی سفیان ابن عینه فاعجبه استحضاره اور لوی چې ابو محمد الهلالي دا سفیان ابن عینه دی ابو محمد کنیه ده او بنو هلال لمنسوب کیږي نو د دې استحزار ابن دقیق په تعجب کې واچولو والتف منه قوله له د دین باریک او خوندور وې داغه قول لې چې امام زهبي ابن دقیق العید لوي من ابو العباس الذهبي ابو العباس الذهبي څوک دی پیژنې فقال نو ابن دقیق العید ورلوي ابو طاهر المخلص ستا مراد د دین ابو طاهر المخلص دی نو ابن دقیق العید رحمت الله علیه ورله دغه جواب ورکو امام زهبی دا ورکو دواړه ائمه دي د دې فن نو راوی ورله په غیر معروف صيغه ذکر کو خو وی پیجندو وقال الحافظ ابن حجر من مفسدته ابن حجر رحمت الله علیه وی د تدلیس شيوخ مفسده او نقصان دا ده ان يوافق ما يدلس به ما يدلس به شهرة راو ضعيف تا په یو معروف صيغه سره غیر معروف صيغه سره یو راوی ذکر کو او کنیه دې ذکر کا دا کنیه دې یو مشهور ضعیف راوی وی نو ګمان وداو شي چې دا غفلانې ضعیف راوی جوړ یادای حدیث به نفس الامر کې صحیح وي او د دې تدلیس او شيوخ د وجنه به ضعیف وګرځي وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف او د دې عکس په حق دا غچا کې چې څوک تدلیس د ضعیف نه کوي ضعیف په داسې غیر معروفی صیغه سره ذکر کی چې داغه موافقت د ثقه راوی سره راځي نو ضعیف حدیث به صحیح وګرځي ليخفي امره د دې لپاره چې د ضعیف د امر پټ کی فينتقل عن رتبه من يرد خبره مطلقا الى رتبه من يتوقف فيه نو دا حدیث به منتقل شي د مرتبه د هغه چانه چې داغه خبر مطلقا مردود وي کمه مرتبه له منتقل شي چې د چا په حدیث کې توقف وي نو دا نقصان به پکې راشي فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فمفسدته أشد کده دی موافقت د ثقه راوی د شهرت سره راشي چې دی راوی له د اغنه اخذ ممکن وي نو بیا خو مفسده ډیره زیاته ده دا عطیه العوفی چې دی دا ضعیف راوی دی شیعه او مدلسو نو دبه چې محمد ابن کلبی ذکر کولو نو اور لپته چې ضعیف دی نو داغه کونیه به ذکر کا ابو سعید فکان اذا حدث عنه یقول دی عطیه چې بد کلبی نه روایت نقل کولو داسې به حدثني ابو سعید چې په ضعیف باندې ګمان د ثقه وشي نو ضعیف حدیث لبیا خلق صحیح وي واما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ فليس فيه مفسده تتعلق بصحه الاسناد وسقمه د دین علاوه د تدلیس شيوخ نور صداسه مفاسد نشته چې داغي تعلق دی د اسناد د صحت یا ضعف سره بل فيه مفسده دینیه دینی فساد او نقصان پکې دا دی فيما اذا كان مراد المدلس ايهام تكثير الشيوخ چې د مدلس مراد دا وی چې خلکو له دا وهم ورکړي چې زما ډېر استادان دي ګوره استاد مې ابو زرعه العراقي دی ابو استاد مې ابو عبد الله الصحراوي دی استاد مې فلانې دی یو استاد شل نمونه ذکر کوي لما فيه من التشبيع چې په دې کې تشبيع دی او حدیث کې د دې نه من راغلی دا نبی صلی الله علیه وسلم من کړی دا چې یو انسان سره سینه او دغه سرګندای والله اعلم دا کلام د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په انکت کې الغرض منه للتدليس في اسماء الشيوخ عده دوافع منها د دې اغراض ذکر کولو نه مخکې بعض علما او بعض ائمه امام بخاری رحمت الله علیه په مدلسینو کې شمار کړه دي چې د تدلیس او شيوخ کولو خو اهل علم ویلي چې نه امام بخاری رحمت الله علیه د دینه بری دی حافظ ابن منده دا ذکر کړی چې امام بخاری رحمت الله علیه به تدلیس او شيوخ کولو او امام زهبی رحمت الله علیه مورلدا نسبت کړی دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه چې په خپل صحیح کې د خپل استاد محمد ابن یحیی الزهلی روایت نقل کړي نو نوم کامل نه ذکر کړي کله داسې وای حدثني محمد بغیر د نسبت نه د پلار نوم هم نه ذکر کوي نو دا یو قسم خپل شیخ په داسې نوم ذکر کول چې څوک نه پیژني او کله کله داسې وای محمد ابن عبد الله نسبت نکلو کی او کله داسې وای محمد ابن خالد چې دغه له کی نسبت اور نکله نسبت کی د نیکه پلار چې کم مو نو داسې وای محمد ابن خالد اهل علم د دې جواب کړي چې مراد د تدلیس نه په دې ځای کې که معنا لغوي واخلې نو بیا خو صحیح ده د معنا لغوي د تدلیس دا ده چې د یو راوي وصف داسې ذکر کړي چې کثیر من الناس په هغې سره نه پېژني خو امام بخاری رحمت الله علیه چې د دا کامل نوم ناغستو اشاره د دې چې د سره په مسله د خلق القرآن کې اختلاف راغلی نور خو امام بخاری په نسبت باندې د ثقه د ثقوالي د وجنه د د احادیث راغستی دی په صحیح کې ذکر کړی دی او چې کم اختلاف ور سره نو د اختلاف د وزنه امام بخاری رحمت الله علیه بشر دی دا نه خو خول چې د استاد نوم د کامل ذکر کی او دا دې لپاره ذکر کول چې زما د سره موافقت په دغه مسله د خلق القرآن کې نشته نو نوم کامل نه ذکر کړي قد شارك الراوي عنه جماعه دونه في السماع منه چې د دې راوي سره یو جماعت چې دنه په مرتبه او طبقه کې لاندې دي اغم د شیخ نه په سماع کې شریک شوی وي نو دی وایي چې د استاد نه کشران هم روایت کوي زم مشرم زم ته روایت کوم نو مې داسې ذکر کا چې د کشران سره ستا دغه رانشي مشارکت را نشي چې ګنې د یم دغه استاد دی استاد دا استاد دی او یکون اصغر من الراوی عنه سنا یا دا کم روایت چې نقل کوي د دنه دا استاد په عمر کې کم وي نو دا نه خوخی چې نوم ذکر کی او تكون احاديثه التي عند الراوي عنه كثيره یا د دې راوی احادیث د دنه ډیر وی فلا يحب تکرار الروايه عنه بصيغه واحده نو دا مدلس دا نه خوخی چې تکرار د روایت د دنه په یو صيغه باندې یو کې مختلفي صيغه ذکر کړي نو دا د دې اغراض دي تدلیس شيوخ چې دی وایي ما د خپل استاد په کتاب کې دا موندې دي نو په دې کې چې لفظ د اخبرنا ذکر کې او تا د دې تحمل په اجازه سره کړ یا مناولی او وجاده سره نو دی لمبازي تدلیس ویل دي خو امام علی رحمت الله علیه وی صحیح خبره ده ده د فن چې کم ائمه دي هغه دی له تدلیس نه وایي ځکه دا د طرق د تحمل دي اگر چې په بعضو کې ضعف شته خو تدلیس وی دی لوی چې روایت الراوی ما لم يتحمله اصلا نو دی له دغه تدلیس نه دی ویلې چې په اجازه مناوله او وجاده کې تا کم تحمل کړی او په صيغه د اخبار سره دا بیا ادا کې مثال د دې بسې قال الحافظ العقيلي د دې تدلیس شيوخ مثال اوس ذکر کړي چې حافظ عقيلي رحمت الله عليه ویلي محمد ابن سعيد المصلوب چې دا کذاب او وزاع راوي یغیرون اسمه اذا حدثوا عنه بعض محدثین بددنم بدلولو کله چې بیت حدیث بیانولو فمروان الفزاري يقول محمد بن حسان مروان الفزاري چې دنه روایت نقل کوي د محمد ابن سعید المسلوب نه چې دا کذاب او وضاع راوي نو وی چې محمد ابن حسان ويقول ايضا محمد ابن ابي قيس ويقول محمد ابن ابي زينب ويقول محمد بن أبي زكريا ويقول محمد بن أبي الحسن فدي مختلف نمون بذكر قوله وقال ابن عجلان وعبد الرحيم بن سليمان ابن عجلان او عبد الرحیم ابن سليمان بدنوم چې غستو داسې بیوي محمد ابن سعید ابن حسان ابن قيس وقد بلغني عن بعض اصحاب الحديث انه قال وي بعض محدثين نمال را رسیدلی چې ای بداسې وي يقلب اسمه على نحو من 100 اسم د د د نوم دا الټواله تقریبا په سل اند سل نمونه باندې کړه ده کله یو نوم کله بل نوم به ذکر کولو وهذا كله محمد ابن سعید المسلوب دا ټول سوکو دغه محمد ابن سعید المسلوب دروغجن راوی تفسیر علم به ته حاصلول وکان یکنیه بی ابي سعید کنیه به بیا ابو سعید ذکر کنه فیقول دا سه به قال ابو سعید نو ګمان به پیدا و چې ابو سعید خدری رضی الله عنه به د مقصود وي ځکه دا غسر ملاقات شوه ده قال الخطيب خطيب بغدادي وي الكلبي